کې دا مبارکباد د جنت د کمرې او د بیتې ده چا چې سونه په دې کې حصہ اخیستلی وي سونه وس او طاقت وي هغه له الله جل جلاله جنت کې او بهترینه خایسته کمره جوړي دا هغه مبارک باد الله ما مسلمانانو رونو مسجد او اهل د مسجد او بانی د مسجد چې څوک جماعت جوړي د دو نسبت چا سره راځي څو کم چې مسجد جوړی نه د بانی د مسجد نسبت اغا ادم علی السلام سره راځي ځکه د زمکه په سر باندې بعضی روایاتو کې راځي چې بیت الله شریف از سیدنا ادم علیه السلام جوړ کړی نو څوک چې جمعات جوړي نو د بانی د جمعات نسبت آدم علی السلام سره هغه ته منسوب ده ډېر لوی خبره او مسجد نسبت د بیت الله شریف سره ده او اهل مسجد هغه څوک چې څوک مسجد حرم او بیت الله شریف کې د هغه وخت نه منځونه کوي تر نن ورځې پورې دوم بیا بیت الله الشریف حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی څوک جمعه جوړی جمعه جوړ کی هغه ته یو نسبت حاصل شه هغه ته ابراهیمی نسبت حاصل شه د یو عمل او د یو جذبه او د یو عشق او د محبت په وجه باندې یو نسبت ورته حاصل س ابراهیمی ولی ځکه ابراهیم علی السلام بیت الله شریف جوړ کړي او هغه باندې د بیت الله شریف د مسجد نسبت بیت الله شریف سره او اهل د مسجد د آدم علیه السلام نه ونیسه تر ابراهیم علیه السلام پورې څونه انسانانو انبیا اولیا صلحا متقیان منځونه پکې کړي څوک هم دي جماعتونو کې منځونه کې د هغه نسبت هغه سره او د دې مسلمانانو چې څوک مسجد جوړي یو ډیر بل اعلی او ډیر اوچت نسبت ده چې هیڅ یو نسبت ته هغه نسبت سره برابرېږي نه هغه نسبت رسول الله مبارک سره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړ التکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول اول د مسجد بنیاد کې خو لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم چې مسجد قباء ورته وایي اجان صاحبان چې مدینه منوره ته لاړ شي نو بیا د مسجد قباء زیارت له هم ځي الته دوه رکعات مونږ کول د هفته په ورځ باندې دونه ثواب لري لکه یو عمره وکي مسجد قباء پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک جوړ دا یو زمانہ رااله چې په هغه کې حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ امام عمر فاروق دا غي مقتدی زمونږ امام صاحب نسبت لوی د ډیر امام صاحب نسبت رسول الله مبارک د مقتدیانو نسبت صحابه وله دا مسجد څونه لوی شی دا چې مونږ ته دون زیات نسبتونه راکې او دا روحاني نسبتونه شرافت والا نسبتونه الله او د الله رسول ته پسندیده نسبتونه او داسې نسبتونه چې پاغه سره د انسان انسانیت کامل کیږي د انسان فطرت کامل ګرځيږي او هغه انسان ته الله جل جلاله د رضا اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوان ازمن د مسجد جوړون کې د یو روپې وسیوي د دوه وسیوي د یو خخت وسیوي د دې نسبت څونه وړیا اسانه نسبت ده د وزیر اعظم زوی وی نو دونه به بر به بر ګرځي چې زه د وزیر اعظم زوی ماغه سره نسبت ده او دا د فلان زوی دا دا د فلان زوی دا په چا باندې هم سترګې نه ډکیږي موږ ورته وایي سترګې نه ډکیږي ایو طاقت ګوري ځان کې یو مسلمان او مؤمن ته الله جل جلاله چند نسبتونه دون آسان کړی چې دا غي نسبت رسول الله مبارک ته کی باندې د جمعات مسجد قباء رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اهل مسجد هغه نسبت ته صحابه کرامو سره سونه پاک مقدس نسبت ته سبحان الله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي جوړ کړل تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې چې سروي شوی دا تاسو وای الحمدلله او دا سروي مسلمانانو نه د کړي مسلمان خو دې ده هغه د خپل عبادت خانه نه تعدادم خبرنه ده هغه مونږ ته اقوام متحده انګريزان را لکې دا غو سروي ده مسلمان خو د پیل په غو کې وي ده هغه ته څه پته غریب نو هغه چې سروي کړي دا په هغه کې 1 کروڑ 75 لاک عبادت خانه دی ټوله دنیا کې او په دې کې 1 کروڑ 2 لاک عبادت خانه د مسلمانانو مساجد دي تاسو الحمدلله په دې کې 50 لاک د عیسایانو دي عبادت خانه 18 لاک د هندوانو مندرونه دي او پکې 5 لاک وړو وړو مذهبونو والا او دا سروي څه د هغو یقیني خو نه چې مسلمانان عبادت خانه 1 لا 1 کروڑ 75 لا 2 لاک دي دا څه یقیني خو نه ده ځکه هغه خدا تاسو مسجد خار کې د بل مسجد خار کې دیهاتو کې د مسلمان خوشان داده هغه چې چیرته زی د هغه شان دا هغه ته پیر د مسجد تنظیم کوي د کنه د مسلمانانو شان دا ده سبحان الله چیرته چې زی هغه د مسجد تنظیم کوي ولی ځکه بتی ادموی د پکې نسبت ابراهیمی ده نسبت محمدی ده دا مختلف نسبتونه دي داغو نسبتون د وجنه یو باطنی جذبه او طاقت ته یو قوت ته چې غیر اختیاري تور سره غیر هغه اختیاري تور سره مسلمان راځي چیرته چې دی اړوي کور جوړوي پیله د مسجد تنظیم کوي کچا دی ولي نه خپل وس برابر جماعت جوړي تاسو یې په دې هم شکر الحمد مسجد نبوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا کوم چې اوس مسجد نبوي ده په دې باندې رسول الله مبارک هغه زمکه تعین وکړه پیدا نه چاله نو بیا معلومات وشو دا د دوه یتیمانو او نبی علیہ السلام ویل چې دا زې ډیر موزون ده د مسجد نبوي د فاره خدا د یتیمانو د یتیمانو کوم سرپرست چې واتره هغه راغی یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې پدې کې مسجد جوړه زې در لمفت درکو عمر علی السلام ورته ویل دی حق تا ته نشته چې ته مفت را لرا کې د یتیمانو مال دی یتیم مال به جمعه تم نه ورکه زمونږ پښتنو دا کار د یتیمانو په مال باندې سیاست کوو کنه ده یتیم را لپات شي به د یتیم په مال باندې خسړی توب کوو سیاست کوو سیاست الفاظ کې استعمالو چې دا ټول خبر سره بلل نو پیغمبر علی السلام ورته دا د یتیم زمکه ده تی چون کې سرفرست دی په پیسو د نه عالم خو مفتی نه عالم نو بیا لس اشرفه لس دینار باندې هغه بیا او هغه لس دینار روپی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ادا کړل زمونږ یو مسلمان و چې جماعت کې پیسې لګي څونه یې وسوي چاته یې نسبت راځي سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی څومره پاک نسبت ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دون لوی مقام چې د ام اول نه اول به د جنت لذي دغه مخکې به څوک هم جنت نه یو ځل جبرئیل السلام تشریف راړلو او کمبل اچولې و هغه کمبل شلیدلې و او دا غټ ټیکر نه یا غټ غټ ازغی چې وي آی پکې ور کړیو علامه سیوطی رحم الله دا تاریخ الخلفاء کې دا خبره لیکل رسول الله مبارک ورته وی جبرئیل نن خو په یو عجیب ناشنا لباس کې راغلی کمبل دې شلیدلې ده او د ټیکر په دې ازغی باندې درا بند کړی الله اکبر حضرت جبرائیل ورته وای علیه السلام ویل الله پیغمبر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او بکر صدیق ټول مال په دین ولګید تاسو دې خبره ته پام کوئ دا او بکر صدیق ټول مال په دین ولګید فلهاز نن هغه یو کمبل اچولی وو چې شلیدلی وو تار ور سره نو هغه شلیدلی په کیکر باندې بند کړی نو د اسمان پرشتو ته الله تعالی حکم کړی چې تاسو به ټول نن د ابوبکر صدیق په لباس باندې ځان برابر وي اعزاز په سم ملاویږي چې الله جل جلاله ته د ابوبکر صدیق شلیدل کمبل دونه مزه ور کوي چې ټولو پرشتو ته وایي تاسو نن دقه شان ته لباس واچوي مالی په دین ولګید مالی په مسجد ولګید مالی د دین د ترقی د پاره استعمال شو نو الله تعالی ته دونه پسندیده دونه نږدې شو دونه دی الله محبوب شو چې الله تعالی خپل مقرب پرشتو ته وایي تاسو د ابوبکر صدیق په لباس په ننځان جوړ کړئ او موږ تاسو د اطلاع لپاره جبرئیل علیه السلام هم تشریف راړلی ده او په هغې لباس کې ځمکې ته هم راکو شوی ده معلومیږي دا شاهي لباس ده په خبره پوهېږي معلومیږي دا شاهي لباس ده زمونږ د ملکونو د وزیر اعظمان او د مشران د وزیران چې کوم دي دا چې زمونږ د خپل ملکونو کې نو بیا کپړې اچي خو چې امریکا او لندن د ملکونو د بیا کوټ پتلون واچي ځکه هلته هغه شاهي لباس ده نو جبرئیل السلام په لباس کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف راړي نو ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه لس روپۍ عشر روپۍ پرې کړل او مسجد واخیست سټه په 50 کې مسجد جوړ سه کچا خام مسجد نبوي او بیا څه زمانه تیر شوله غزوه خیبر چې وشوله مسلمانان زیات شول بیا دوم ځلې د مسجد نبوي تعمیر وش بیا سو په سو کې جوړ شي خو کچو خام دا کجور والا غور باندې وره اوس هم چې تاسو مدینه منوره ته لاړ شئ هلته کې تاسو وګورئ نو هغلته کې لیکلي هذا حد مسجد نبی صلی الله علیه وسلم سو په سو کې بیا د حضرت سیدنا عثمان ذی نورین رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت د هغه په یو نوی جذبه سره یو نوی طریقې سره ترمیم وشو هغه په پتر نه کانی په دې باندې جوړ کړل خدا کانی د کوم ځای نه راړلیو دا د ایټلی نه اړیر نهایت قیمتي نقشدار هغه کانی په تر راړل مسجد نبوي کې استعمال او دا لرګی نه لرګی دا د برمانه سګوان ورته وي که څورته قیمتي لرګی سګوان د برمانه د هندستان چې کوم د برماره د دین هغه لرګي قیمتي لرګي راوخته او دا چې د حکومت پیسې نه وي پکې لګول اگر کله د مسلمانانو خلیفہ بالکل ذاتی خپل مال پکې ولګول بالکل ذاتی خپل مال مالدار سوی چې دیندار وي ډیر مزدار وي چې دیندار وي خدای دې مالداري ول ډیر ورکي ځکه د هغه مال ټول په دین باندې لګيږي سمجھ کې لاله خبره نو دی وخت کې بعضو صحابه کرامو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ باندې اعتراض وکړ چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه هغه کچه خام مسجدو باغی حال باندې پاتې وای خمو نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ورته جواب ورکړي وی بیت الله شریف دا مسلمانانو قبله ده او په کانو باندې جوړ شوی ده او بیت المقدس دا یو څو وخت دی امت لپاره 14 میاشتې کم او بیش قبله پاتې شوی ده هغه پوخ ده کانه باندې جوړ شوی نه کچا آبادی نه ده زه دا غواړم چې مسجد نبوي دې هم پوخ وي څو پر د بیت الله شریف او د بیت المقدس سره کو نوچت نه ور سره برابر خوې کړ هغه پوخ جوړ شوی دا دام کاردار چې پوخ جوړ یو دوم دا ده چې د په دور خلافت کې د مسلمانانو ډیره ترقی وشوله بار لاک مربع کم او بیش څومره یادې تاریخ لیکلی دي دا زمکه فتح سول افغانستان بخارا د ملکونو ټول فتح سول کابل هم فتح سول هغه وخت نو دوی ویل چې کېدای شي دا نوی مسلمانان نوی مسلمانان هغه مدینه منوره ته راشي او زمونږ د دې مسجد نبوي دا حال وګوري چې کچا ده خام ده نو د سني چې د مسجد نبوي وقعت او عزت د زونه اوزي او خبره ده چې د پیغمبر علی السلام زمانه کې سیدنا ابوبکر صدیق زمانی کې رضی الله تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق زمانی کې رضی الله تعالی عنہ زمونږ تاسو ټول ارد گرد کورونه کچا خام نو که مسجد نبوي کچا او خام وای څه فرق نه کول فلهذا زمونږ تاسو کورونه باخدي او دا مناسب نه ده چې زمونږ تاسو د عبادت ځای او بیا مسجد نبوي په شان باندې محل او مقام هغه کچوي زمونږ تاسو کوم دغه حیثیت لاندې دا چې یو قیمتي مسجد نبوي جوړ او درېمه خبره ده چې مال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه اوریدلې دي چا هم په دنیا کې یو مسجد جوړ کړل مسجد او خوبصورت جوړ ک خایسته خکله نو الله جل جلاله با د دنیا د دې مسجد په مقابل کې یو بهترین کور په جنت کې ورل جوړ کی جنت کې او د جنت نعمتونه د جنت کورونه چې دا مونږ کور کور یادو د اسی د دنیا د کور سره لغونی د فهم د پاره چې د خو کور کنه ادس نعمتونه دي چې نستر ګلی دلی دي نو غوګونو د هغه پر صفاتونه اوریدلې دي او نو د هغه نقشه د یو انجنیر د یو د نقشې چې جوړې د هغه زین کې سره ناراضي د دې وجه نه زه مسجد نبی ښکلی ښایسته جوړوم او دا پکارم ده چې جومات ډېر ښکلی ښایسته یي ولې د کافر یو سازش دا ده چې زمونږ د مسلمانانو د زړونو نه د اسلام وقعت او عزت وباسي مدرسه دې خرابه یې کچه دې خیر ده زمونږ نه مرکز جوړ کړي زمونږ ګور ته دا ډیر خره چې نورم خو کولې جوړ وي خبر ته نورم کولې وي خبر الحمدلله ډیر کولې مدرسه کولې جوړول پکار دي مسجد کولې جوړول پکار دي دا وجه ده کافر دا غواړي چې مس مدرسه دې بس کچوي خامي مسجد دې خامې کچه دي او وجه دا چې زمونږ دا نوجوانان یې ګوري وایي مړه دا زمونږ جومات دی څنګه هم جومات العیاذ بالله من ذلک دقه شان د کوم اسلام هم دی څنګه مدرسه ده نه نو په کار دا ده چې زمونږ مساجد ښکلي وي او چې مسجد مو ښکلی وي او دا مسجد من شعائر الله دا د الله د دین او د الله د عظمت علامه ده ومن يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب چا د الله د علامو د دین علامې چې سونه وي دا هو احترام وک مال ور باندې ولګاو محبت ور سره وساتلو فإنها من تقوى القلوب معلومی ګزړو کې تقوا ده تقوا او معتبره تقوا نبی سم فرمای التقوا ها هنا التقوا ها هنا اشاره کی تقوا دې زړه کې نو تعظیم د شاعر الله تعظیم د جماعت جماعت جوړول دا د زړه په تقوا کې داخلي دي نو ولا تقوا کې وخت مشته انا موږ چې منبر باندې کینو به خبرې غوډي را ترازي ستړي نشي تاسو ته مان انا تاسو مخکې ما یو آیات مبارک تلاوت کړه غي تشریح کوم بس کو د جماعت حیثیت بیانې او د جماعت د جوړولو فواید بیانې او د بانیانو د جماعت صفات بیانې الله جل جلاله ارشاد مبارک ته انما یامر مساجد الله بشک جماعتون آبادی ګوري تعمیر د جماعت دا دوه قسمه ده د جمعه جوړول دوه قسمه یو دا چې دا ظاهري آبادی دا هم ضروری ده اصل کې تعمیر د جماعت هغه باطلی تور سره هغه د چې عبادت پکې وشي په مانځ باندې آباد شي په ذکر او اسکار باندې آباد شي دا اصل کې تعمیر دا تعمیر دغه کوم چې موږ به ظاهر ګور دا خو مقصد نه ده بلکې دا د مقصد لپاره مقدمه ده مقصد خو د الله تعالی عبادت دی ډېر ښایسته ښکلی جومات دی چې مونځ پکې څوک نه کوي نو د جومات هغه حیثیت پاتې نه شي کوي نو د تعمیر د مسجد اصل صحیح هغه مقصد چې کوم ده هغه دا چې په عبادت باندې آباد او جمعات لوی نه لوی عبادت هغه اقامت الصلات پیغمبر علی السلام فرمای ایو وفد ولا راغی د ثقيب قبيله چې موږ اسلام راړو مسلمانۍ کو نو پیغمبر علی السلام ته وای چې موږ اسلام راړو خو چند شرایط دي یو شرط پکې دا ده نو دا منک یو شرط پکې دا ده چې مونږ به جهاد نه کوم شرط دا چې مونږ به عشر او زکات نه ورکو او څلورم شرط دا چې مونږ به رکوع نه کوو مونږ به نه کوو بس اسلام راړو زمون عادت مفتی صاحب رحمه الله زمون شیخ محترم مفتی فرید صاحب هغه یو لطیفه ویله اغل چې وسړی په خو به خلکو په لاسونو باندې سمرای اچولو دا شی به چې پکې نه نستنه کول نو یو سړی دغه سړی ته هغه لاس ورته نیولې زما په لاس باندې شیر واچو شیر زمره لاس یې ورته نیولی دی په اخیستن باندې پکې دنه کوي هغه چې ستنې درد ورکړی وي څه جوړی وي سر یې جوړوم د زمري وی مړه سر یې پرېږده دا نور باقي زمری یې جوړ کوم چې باقي زمری یې هغه جوړ ښه ده نو هله بیا شه د څو ستنې پکې وټومبلې بیا ورله وایي داسې وي څه جوړی وی لکې یې جوړوم دوم وینا مړه د شي زمره جوړ کې چې لکه یې نه خیر ته پاسه خدای تا غرق کی چیرته تا د شي زمره کتل چې نه سره نه خپي دا لکه وي دا څنګه زمره ته ورته زمره خو نشو جوړول زمونږ حضرت صاحب فرمایل دا به څنګه اسلامي چې نه سر وي نه لګا نو دا مولوي چې دا اسلام راړو خو jihad بنه کو او شر بنور کو موږ بم نه کو پیغمبر اسلام ورته ویل خیر دا اولین دوه شرطونه دي چې بس گنجائش وشي ولیکن دا دریم شرط چې موږ نه کوي لا خیر فی دین الله رکوع فی هیڅ خیر پاغه دین کې نشته پاغه اسلام کې هیڅ خیر نشته چې کې موږ نه لا خیر اس خیر نشته پکې دا علماء فویږي دا الله الفاظ نه فی د جنس ته جنس خیر یو زره خیرم په اسلام کې نشته دا شر در شر ده هغه اسلام چرته مغه د هغه جذبات او د هغه هغه راوچتیږي نه همیشه به دباوي لا خیر خیر نشته جن څه خیر نشته پاګه اسلام هغه دین کې چاهي کې رکوع مونږ نه حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کافرانو زمانو هغه زخمی ک محراب کې د پیغمبر اسلام په مصلی باندې زخمی ک تاریخ ته کنه اوس هم خلک راځي زمونږ علما په مانځ باندې ولاړ شیطانای دا موږ موږ ته تعاون دي خوشاله مسلمانانو تاریخ ته هر مسلمان دا نه چې د مولا ده ټول مسلمانانو تاریخ دا ټول پیغمبر امت یان یاد نه خو کله کله د صحابه او تاریخ ژوندۍ بهر تک د مخ نور نه نه ده زخمی کړل نو چې لغونی به وخي ور باندې راغله په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې دا غن را بيدار شو د مانځ ټیم صحابه ورته اے امیر المؤمنین دا حالت ګوره تا نه زخمونه ویني دی او دا دی سوی لا حذف الاسلام لمن ترک الصلاه په اسلام کې دغه سړي سره حصہ نشته چا مونږ پرې خول نو تعمیر د جمعه دادا چې دا په مانځ باندې آباد شي دا سینه بډاګان ول راځي نوجوانان نه ول راځي ماخام او مازیګر راځي کې چکر ټیم او ماسخوتن او سبای نه راځي او د بوډاګان موږ مسجدونو کې مشاهده کو دا بوډاګان ویلاړ دا واوري یو کتاب مطالعه کولو یو مفتی صاحب له یو سړی استفتاء واستوله استفتاء چې یو سړی دا مونږ نه کوي او مان خپل لور غواړي نکاح په سلسله زه ول لور ورکم کور نه کم خو مونږ نه کوي شریعت سوای هم مفتی صاحب ولوي وی تانه زه پته کوم ته خپل لور نکاح د خنزیر سره کوي چې خنزیر هغه له په نکاح ورکه او یا مفتی صاحب چرته خنزیر له پنی کا خنزیر ګورو زما د مسلمانه پاک لور ګور اې د قشان ته په شریعت کې هغه څوک چې منځ نه کوي خنزیر وای چې زه د خنزیر خیم شکر له خدای چې بل ما ته نه یم پیدا کړ سمجھ کې نه راځي انما یامر مساجد الله من امن بالله جماعت ظاهري آبادي باطني آبادي هغه څوک کوي چې دغه ایمان په الله باندې نو چې مسجد ظاهرا او باطنا آباده دا د مؤمن نشانی ده دا د اسلام نشانی ده د اسلام علامت ده او د ایمان او د اسلام د ترقی لپاره سبب ده ځکه تقویت مضبوطوالی په ایمان کې هغه په اعمالو سره راځي من امن بالله واليوم الاخر ورځ د اخرت باندې ولی ځکه دا مساجد د دنیا چې سونه دي علما لیکي دا ټول مساجد دا به د قیامت په ورځ باندې دغه ځمکه تاسو دا جمعات ولا ځمکه دا به دې زین لاړ شي بیت الله شریف ټول د دنیا چې سونه مساجد دي اب بیت الله شریف کې راځم او راغې نه بعد بیا بیت الله شریف جنت لاړ ته تاسو ګورئ دا د جنت قطعه ده د جنت ټوټه ده الله اکبر ته په دې نیت په دې جماعت کې عبادت کوې چې زه په جنت کې ولاړم تا وسونه حضوري دا د جنت ټوټه ده دا څه معمولی خبره خو نه ده جماعت دا ډېر لوی خبره نو من آمن بالله واليوم الاخر نو جماعت آبادېدل د ایمان تقویت ذریعه ده او د فکر اخرت د حضور اخر ځکه ته جمعات کې ولاړې ته به سوچ کې دا جمعات په قیامت کې چیرته دي جنت لوي نو ته اخرت یاد څه کې یاد نس او چې اخرت ته یاد نو جهنم یاد شي قبر عذاب یاد شي د الله قهر او غضب ته یاد شي خود به خود ستاسو د منځ حضور برابر من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه چې مونږ درای وات الزکات نو څوک چې مسجد آبادی نو الله تعالی به ایمان تقویت وکي فکر اخرت او پیدا شي ټول عبادت بدنی او توفیق به الله ولا ورکي اقام الصلاه کې عبادت بدنی ول ان شاء الله وات الزکات ته ټول عبادت مالی او طاقت به الله ولا ورکي او جذبه به الله تعالی پکې واچي د مانځو والا جذبه د زکات والا جذبه سبحان الله مال به پاک شي بدن به پاک شي زړه به پاک شي پس باندې په عبادت باندې پن باندې فکر اخرت باندې لوی خبره ده ده چې ایمان دې په جماعت سره تقویت پکې راغې مضبوط شي جماعت آباد کې ظاهرا هم باطنا فکر اخرت پیدا شي د ایمان او فکر اخرت علامه سره چې دا ډیر اوچت ایمان او دا فکر اخر ډیر مضبوط ته دا غي علامه دار اقام الصلاه اقام الصلاه و ات الزکات عبارت مالی او عبارت بدنی و صحیح طریقې څنګه شریعت په ادا کړي ګناونه بزان بچ کړي خچ دا ټول خبر له بیا څه چلوس ولم یخش الا الله الله اکبر سبحان الله سو جمعه جوړ کی لوی نه لوی نعام دار فاغي کی خوف خدا خشیت الهی راشي خواهشات نه خپل نفس بچ فإن الجنة هي له نو معلوم څه چې د خشیت یو قدم کېره دی الله تعالی خو باندې دوم قدم ان شاء الله په جنت باندې او خشیت الهی راشي د انسان نفس د انسان هغه شیطان مغلوب شي خشیت الهی ډیر مضبوط هغه یو کیفیت ته انسان کی بایزید بستامی رحم الله یو ځل الله تعالی خوب کې ولید یا الهام وسی یا کشف وسنګ چې هغه علماء تصوف فرمای خدای پاک ته الله تعالی ته څنګه درور رسیږي به بس یو خپل په نفس کې بل خپل باندې ما تر اور رسیږي جنت ته ور رسیږي ما نه ځات بس خشیت الهی خوف الهی اثر دی چې نفس مغلوب شي قریب ده بالکل بس د ده او د هدایت یافته په منځ کې کې چې هغه نتیجه ولا جنت ورکې دي الله قرض بس ترس څه کم چې مړ شي بس خبر اخلاص شول من مات فقد وقع وقد قیامته قیامت قائم جنت قبر الله چې قبر یو ورځ درځو د جنت نور ته وګرځي نه د الله تعالی هغه ته څلرم انعام هغه ته اعلان کې دا هدایت یافته دي الله جل جلاله تاسو دا مسجد آباد کی ظاهرا هم او باطنا هم او کوشش وکي څوک دی جماعت کې پیسې ورکولای شي څومره مو وسوي پیسې ولا ورکي که د پیسو وس مونی یو ورځ پکې دیاړي وکي مزدوري وکي او مبارک ته نبی صلی مبارک فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتن فی الجنه استاد زین کې براسي چې ما سره خدون روپی نشته چې یو یو کمره په جمعات کې جوړ کم بل حدیث ته دې تشریح کړي اگر که د قطات نه قطات یو قسم مرغه ده دا مرغه ورکوټ دی جاله وي دغه جاله په شان باندې یو ځای په جمعات کې جوړ کې هم خدای پاک ته کمره جوړي څونه دی وسو اخلاص پکار او دا اخلاص د مسلمانانو د یو شی نه چې د قوت جذب ده چې تاسو کوم د محلي وال خلګي تاسو پکې اخلاص وکړي نو دا نږدې محلي وال باندې اثر راځي ولې اخلاص نه کار د کبد کار نه کار نه کار خامخ اثر وي نو چې اثر په لحاظ الله دغه خلکو اثر راشي دا جمعه ته سونه او دا صدقه جاریه ده حدیث مبارک راځي او سړی مرشي دا هغه عمل نامه کې نور څه نه لیکل کی یو هغه عالم چې علم نافع الله تعالی ور کړی شاګردان وي مریدان وي سلسله روانه او بل هغه سره چې صالح اولاد ونه پات شي او ورته مغفرت او استغفار دعاګانې کوي او بل صدقه جاریه ته به مړی قبر کې وای خې یو روپی د جماعت کې لګول د لس روپی د لګول الله تعالی اخلاص ته ګور څنګه دا پښتانه خو دې شي کې لغونی کمزور دي خو دا پنجاب ولا خلک نه دي دا ډیر تیز دي اگر که منځونه نه کوي مون پښتانه منځونه کوي خو جماعتونه نه جوړي هغه چې منځونه نه کوي خدای دې وکړي زمونږ پښتانه مساجد جوړ کړي هغه په منځونو باندې راځي د کراچي کې سړی او جماعت وی جوړولو نو راغی ته بس دې جماعت دا فرش نه اخو اعلی فرش د ټول زاچو نو لاک له 10 لاک خرچ را د ټول زور ورکو کنه او مات هغه نه لکه تعالی اته کسانو مخکې مونږ ته ویلې مونږ به قران دازي کاو چې د چا قران دازي کې نوم راوتل هغه بوله چې کوم ده چنده ورکي ابدا جمعه جوړي دا سه سه خپل کور آبادی کنه آبادی حتی د بل چانم قرض را علي چې خپل کور آباد شي او عارضی ده کاری ده عارضی کور پاتې ده او دا زمونږ اصلي کور ور باندې جوړیږي قبر مور باندې جوړیږي پولیس رات مو جوړیږي التلا حضور کې پیش خدای پاک ته وي تاسو کړی دي یا الله زما خو نور وسنو دا د سبولې د محله او نو مسجد قریش دا خو بل قبر کې را پیدا شول نو قریش خو د ټولو انسانانو د ټولو انسانانو بهترین قوم قریش او په قریش کې بهترین خلک بنی هاشم نو تاسو د پاره ډیره قرباني پکار ده زیات نه زیات ذکر یو نسبت د هغه هم څه تقدس وي څه عقیدت وي څه پالنه وي پښتانه ورته پالنه وایي په لهدا نو دا مونږ تاسو اصلي کور د جنت مور باندې جوړیږي قبر مور باندې جوړیږي جهنم د عذابم الله بچ کی ټول ټول خبره به ان شاء الله اسانه شي چې خدای پاک په حضور کې ودرېږي یا الله ما خو نور سنو کړی یو مسجد جوړېدل د قریش په محله کې او ما یو لس روپې وسو خدای تعالی سره په تا اخلاص ته ګوري ان لا لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم تاسو مال ته نه ګوري تاسو صورت ته نه ګوري بلکې تاسو اعمال ته ګوري او الى قلوبكم هغه عمل چې تا د زو د اخلاص دی الله د پاره کړی فلهذا سونه چې د چا وسوي اوس په کار نه چې د ټول خلک راغلي د مسجد افتتاح ده او کله ګیس افتتاح وي ټول خلک راجم سوي خو پکې ګیمه یاد نه سو ټول برا جمع یو رش مون جوړ کړو بهر تک دې اوس هم شکر چې دالی خو راغلی په دې به شکر وباس دغه الحمدلله بهر تک دې خامخا د خلکو مصروفیاتي الله جل جلاله ما تم د عمل کول توفیق راکړي تاسو هم خدای د مسجد آباد کې ټول مساجد خدای پاک په عبادت باندې آباد کې په تلاوت او ذکر باندې آباد کې الله جل جلاله تاسو ټول خوشحال کې زما فقیر ګناګار خبرې مو واورېدل تاسو مخکې